بسم الله الرحمن الرحيم درم اصل په اصول خمسه او د مخارجو کې هغه جبه د لسان په جبه کې لس مخارج دي او اتلس حروف ته ادا کیږي العقد الفريد في متن التجويد د سليمان بن عبد الله كتاب ده هوي ومخرج ما جاء للسان فعشرة ومخرج ما جاء للسان فعشرة لعشر حروف مع ثمان لها ضياء لعشر حروف مع ثمان لها ضياء د لسو او د اتو حروف د پاره نو تلس حروف دي لس پکې مخارج دي او تلس حروف دي دا جبا د الله د قدرتونو نه یو نخه ده په سورۃ الروم دویشتم آیت کې الله د خپل قدرتونو ذکر کوي ومن آیاته خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم دا الله د دلایلو د وحدانیت او د قدرت نه دا خبره ده چې تاسو په جبو کې ګوره اختلاف دی په حدیث د معاذ ابن جبل رضی الله عنه کې راځي دا الله پیغمبر نه تپوسو کو وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم الله پیغمبر صحابي ته وي چې دا اکثر خلک چې ورغورځيږي اورته نو دا به د جبو د وجي د دې وجنه د جبې ذکر په احادیثو کې ډېر راغلی حدیث د ترمذی کې راځي د الله پیغمبر صحابي ته وی ک نجات غواړي نو امسک علیک لسانک دا جبه د خلی زینت ته په دې باندې ګوره اتلس حروف د جبه نه ادا کی کدا جبه نه وینو اتلس حروف به تانه شول ادا کوله د الله د قدرتونو نه او د علاماتو د وحدانیت نه دا یو لوی دلیل دی چې ګوره هر انسان ته جدا جدا جبه ورکړي او مختلف الفاظ باغی باندې استعمالي د جبه وحي سیری مخکې تیر شوی وي اقصای لسان وسط لسان د جبه من اقصى من اخر حاطه لسان طرف لسان طرف تزلق موزال سره ظهر لسان سين سره اصل لسان او رأس لسان بیا په دې جبه کې بعضي حروف د غاخونو نه ادا کیږي نه غاخونو نمونه تاسو پرون زده کړی اول مخرج په جبه کې د حروف نطعیه و ده د تا دال طا دا درې حروف دي تا دال او طا هم دا غي دوه غاخونو کې چې کوم کندر دا غي نه ادا کیږي حروف نطعیه ورته په دې اعتبار وي دا وجه تسمیه شو جمال ابن ابراهيم صاحب ذکر کړي تخرج من طرف اللسان من جهه ظهره دا د طرف لسان نه ادا کیګره طرف لسان کله کله د جبي سوکي ته وي ها اځه خو تاسو په تجوید کې وایي طرف دا دی خو کله د جبي سوکي تم طرف وایي نزل توید و یدا کیږي د طرف لسان نه سره د طرف لسان کې چې کم ظهر طرف ته نږدې ځای دی دا ظهر د جبه یعنی دا بر طرف نه ادا کیږي داسې د اصول او د جړو د صنایع علیانا د جبی سوکه چې د صنایع علیا او د جړې سره ولګي نو د دین تا دال طا ادا کیږي علامه جزری سے وای والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن اذان له خبره ده عليا الثنايا پوری د تا دال طا مخرج ذکر کړي لکه هغه جمع ذکر کړي من علت ثنايا بعضی وی دینه مراد دو غاخونه دي خو ابن الجزري صاحب ته تعبیر په جمع سره زکه وکړو چې دا اخف لګه اسانو په شعر کې چې سنیتین ویلې نو بیا ګرانو وزن به برابر شوی نو خو دو ورسره وی علیا یعنی هغه اوچتو دوو نه ادا کیږي مرعشی صاحب ذکر کړي په جهد المقل کې دا کتاب دی والظاهر ان اصليهما ينقسم الى ثلاثه مواضع دا جړ د صنایع علیا او دریو اقسام ته تقسیم دی کم چې اورو ته نږدې ده هغه نه طا ادا کیږي د اورو نه بیا لګ روچت شه نو دا غې نه دال ادا کیږي بیا دا غې نه لګ نور روچت شه نو تا نو طا جب بالکل اورو سره نږدې لګي بیا په دال کې لګ داسې او بیا په ترتیب سره هغه داسې ذکر کړی د دیو جنا هدایت القاری الی تجوید کلام الباری شپږ شپېتمه صفحه کې په دې ترتیب ذکر کړي وای دا درې حروف ادا کیږي الطاء فالدال المهملتان فالتاء المثنات فوق نو ولې طا ذکر کړي بیا دال بیا تا ترتیب دا دی ښه طا دا دال او تا په دې ترتیب باندې دا د دریو حروفو د مخرج خبره وا او تاسو دا مو پیجندل چې دا ورته ولي وي حروف نطعيه امام خلیل فرمای تا د حروف نطعيه نه ده دا حرف تا دا د حروف نطعيه نه ده په کتاب العين کې ذکر کړی جبه پکې د اصول د صنایع علیا سره اولګي مسعده الى الحنك د با په شان خو بیا هغه وایي صحیح خبره دا ده چې قلقله په با کې ده او په تا کې نه ده چا چې ویلي حرف تا کې قلقله ده نو دا صحیح نه ده ځکه تا سره د شدت سره سره همسم پکې کیږي لکه په کاف کې څنګه د شدت سره سره همس کیږي نو کتا کې قلقله لازم شنو بیا په کاف کې قلقله کې امام شریح رحمه الله ذکر کړي دا خبر هغه ذکر کړي دارنګ تمهید فی علم التجوید کې 119 صفحه کې دا خبره ذکر کړي او دارنګ امام مرعشی رحمه الله په جهد المقل یوصل یو کم 50 صفحه کې دا خبره ذکر کړي او غنیت المرید 136 صفحه ده محمد ابن احمد سے فرمای و به اقول او دا زما قولم دی وای چې په حرف تا کې څه نشته قلقله نشته بیا به کاف کې مکه مکی سے رحمه الله فرمای وای که همس پتا کې نه وې نو دا بدال وې لکه جهر کپدال کې نه وینو دا بتاوي د صفات د نمونه ما تاسو ته وی لیکي دي مخارج په صفات را روان دي صفات به په ځانې د صدوم رګرانه خبره نه ده نو تا به لیکلي بیا په ته پویم شي ځکه مخرج و یو ده او شدت استفال او انفتاح کې یو دي دا خبره هغه په الرعایا 203 صفحه کې کړي دا حرف چې وي دا تا دا وی متوسط ده بین القوه والضعف ځکه د حروف محموسه او شدیده نه ده هم سم ده پکې شدت هم شریح رحمه الله وای کله چې تا دا ادا کولا دا حرف تا نو خو پوره کوشش وکړه چې ټول صفات ادا کې فان القراء قد يغلطون فيها کله قاریان وای په دې کې غلطيږي نو په دای باندې التباس راشي نو سین سره مشابهت پیدا کی ځکه د سین سره مخرج نږدې ده کنه دا د غاخونو د چې دای نه پورته کوي دا جبل را میلان د جبه نه کوي بره تعالو ته دای په کتر روان دي جبه د غاغونو سکی تر رسي وهناك وهنالك مخرج السين الته مخرج د سین نه نو ته چې د جبه د اسوکه د غاغونو جړ سره پوره نه لګي نو بیا ته جبا د غاخونو سوکي طرف ته اعلان کې نو انت خو مخرج د سین د نو आवाज د سین په کې پیدا شو دا خبره په نهایت الاتقان کې ذکر کړي ایسر البیان والم ذکر کړي وای دا خلق په سین بدلی خصوصا کله چې ساکن او هغه خبره به تاسو ته په همس کې راشي نو څنګه وای فتنة فتنة واتل که په خبره ونه رسیږي څوک چې په حمس باندې رد کوي و یره په حمس به سرګندې نه خصوصا د پاکستان قاریان حمس به سرګندې نه دلیل څه دی بیا تی سین جوړیږي د دې خبرې رد وکاو خو چې کله موږ صفت د همس ته ورسو او دا غي پوره اعتراضات او دا غي جواب به ان شاء الله کو خو دلته دا زده کوي چې تاسو کتل د دې تا نسینو له جوړ شو آیا دا د همس د وجه جوړ شو کنه تا مخرج بدل کو تا مخرج د تا پری خو سین ته د میلانو کو نو همس د جوړ شنو غلطی دی یو دا مشایخ به فرمایل اخرج التاء يابسه اي ليس فيها رخاوه ولا لين دا تا ادا کوي اوچا چې رخوت پکې نه ځکه پتا کې صفت د رخوت نشته ولا لين او نه پکې نرمي وي اوچ حرف ادا کمانا صحیح اخلا کوئی کنه دا ما سره اوچ علالي پیسي دي معنا حرام شیبه پکې نشته بیا وی و اذا جاء بعدها الالف کله چې ترست الف رالو فخلص فتحها نو بیا د دې فتح په خپل طریقې سره ادا کا خالصه دا خبره په نهایت الاتقان کې غو ذکر کړي مکی سے فرمای فیجب علی القارئ قاری باندې دا خبره واجب ده چې تلفظ کې په حرف تا چې رستو ته الف راغلی باریکا او دا سه باریک دی وی وی لکه څنګه چې په الف باتا کې باریک وي ته چې څنګه الف باتا الف با تا باریک ده کنه نو دا سه په قران کې باریک وایا التائبون انا چې سالته التائبون ولکه خدای چې د ماره وختي وي کنه وي زب چکرې پکې لګو مې صحیح ده چې چکر لراغله علم لدونی مرتبه تکسو کې ته بیا ځلای خصوصي علم ده بعضې سړی هغه سره علم لدلی پېژنې که خصوصي له چا بل چا سره ني ښه دا تکړه قاری صاحب دی هغه شاطبي مې یاده کړې جزري مور له یاده د شاطبي صنعت یاده کړې او غزال خبره چې عاجزي ده پکې غنیت المرید والا خبره خو مونږ وکا ابو عمرو دانی ته ذکر کړي کله چې تا د طا یا دال سره یو ځای شي تا د طا یا دال سره یو ځای شي او دا تا ساکنه وجب الادغام بیا ادغام واجب دی پکې خو بیا غوي ادغاما سهلا من غیر عنف دا څه ادغام به چې اسانه طریقې سره دا نه چې تا ختم شو دا په ادغام کې تاسو لرا روانم دي بيت طائفه دلته ادغام نشته ها ځنه دلته اوس وایي چې تا ختم شو دا بیا ادغام په قرائت د حمزه او د ابو عمر کې دی بيض طائفه زمون په روایت کې نشته قرائت کې اجیبت اوس تا ختم شو دال به وي اجیبت دعوتکما ادغام د تا چې کله ساکن نه په دال کې پدې کې خلاف نشته او که څه استثنایی صورت موجودی د اظهار نو مسیبی صاحب ذکر کړی چې په دې کې اظهار هم شته الجامع المفید یو کتاب دی فی صناعت التجوید دا غي په حاشیه کې دا خبره ذکر کړي وأظهر التاء عند الدال في قوله أجيبت دعوتكما وإذا تاء ظاهرك سنجد أجيبت دعوتكما دا وأظهر نده وأظهر التاء عند الدال في قوله أجيبت دعوتكما نافع في رواية المسيب عنهم نافع صاحب وایي څه کړی دی اظهار پکې کړی دی وای ما ته پوسو کو د ابو الفتح نه چې د دې څه مثال شته او هغه مثال مې ورته پیش کو اسقلت دعوا الله چې دام دا غي پشان دي نو دې کې بس کو حال توجیبت دعوتکم عادل تعقلت دا ولا دواړه یو شان دي نو ما ته وی دا مدغم د پر روایت د مسیبی کې دلته ادغام دی وای او هغه ځای کې اظهار خاص شوی دی صرف په صورت یونس کې نه په بل ځای کې نو دغه یو روایت د زنه منقول له فقد قراءات نور خبرې دي باقی زمون په روایت کې چې کله تا ساکنه یو رستو ته دالی بس ادغام واجب دی په خبره باندې پوه شوي کنه نو ادغام بکې خو ډېر زور او عنف سره به ادغام نه کې او نه به ډېر په نرمۍ سره کې لکه مکی سیب ذکر کړي قاری باندې واجب دي چې ادغام او تشدید خو ظاهر کی او اطباق ظاهریږي په وقال الطائفتن کې ځکه دا په اصل کې اطباق د حرفینو دی ځکه تا په طا بدل شو او بیا طا په طا کې مدغم شو نو دا اطباق دی د وجه د دوو حرفونو نه چې هغه مطبق حرفونه دي مستعلی حرفونه دي مجهور دي شدید دي وذالک كله غایت القوه دا ټول په انتهایی قوت کې دي نو بیا ادغام چې پکې نشته معنا دواړه متحرك دي اظهار واجب دي تتوفاهم تتجافى تترى كت تركن كنت ترجو الراجفة تتبعها التدري تاغاني راجع مشوي الراجفة تتبعها دا بخزا ہے مکی سے فرمائی کله چې درې پیری را راشي کان البیان لذالک اکد بیا خو بخ ډیر کوشش کې بیا د دې مثالم ذکر کړي په الرعایه کې یوصل دیار لسمه صفحه کې مکی سے بیا د دې مثال ذکر کړي او هغه مثال مخکې ما تاسو ته وې وې دا په منځلي دا هغه کس چې خپې دې ورته تړلې او خپو چته یو مغزور ځای لري نو دا ګران دی درې پیری چې تا ته وې په یو ځل باندې دغه مثال ذکر کړی او کله چې تا متحرکې دا خبر ابو عمرو دانی ته په التحدید 141 کې کړی دا اوس چې کوم کوم کله چې تا متحرکه مخکې د طوان واقع شي نو واجب د تحفظ په بیان او ظهور د تا رستو ته طا ده مخکې تا ده خو سرګند وایه تا چرته تا نه طا جوړه نه کې ځکه دواړه د یو مخرج حروف دي خو صرف دومره ده چې طا حرف قوي دی متمکن دی په قوت کې د وجه د جهر نه او د شدت نه او د استعلاء او د اطباق نه او تا دا حرف ضعیف دی ان شاء الله که روان کال الله تاسو ژوند دی ساتلې یو مونږ نو د دې مخارج صفات اراده شته خصوصا په مخارج دا کوم خبرې مونږ کو دې له یو کتابي شکل ورکو دا به تاسو له بیا مخې ته پروت وي ګوتې به صرف ګرځوي هم عجیب وي ګران کار د کتاب لیکل خلکو له باسانی مال خو ډیر ګران دی دا یو قاعده مې ولیکله نو قاعده سي او غم لکه ډیر زیات سوچ او فکر سره او سم مې لیکله او سم پکې زه کمې محسوسوم نو بس دا خو بنده کتابونه یې کنه چې دوره غونته کتاب به یو سمره بوله سوچونه یو فکرونه طالب ته ډېر اسان شي بیا چې هر څه موجود دي لیکلو کې ځکه دومره خبرې نه مونږ کولې شو او نه طالب لیکلې شي ډېرې خبرې زه اوس هم پرېږدم بیا هم کې دې شي چې د طالب له فایده ورسي دویم دا دی چې لیکل تاسو سره موجودي ما سره نو زه زه به هم چې لکه دا یو مخ ته وایي دغه دي دا کوم شي هاي کې به لیکلي کله چې قوي د ضعیف نه مخکې راشي نو قوي دا ضعیف ځان سره راکاږي چې کله د یو مخرج وي ګوره لن تستطيع من استطاع دې کې خود سین د وجم لازم د بیان دتا لکه مکی صاحب ذکر کړي مکی صاحب وای کچرته قاری اظهار د تاو نکی سره د خپل حق نه نو وای دا دې نه به طوا جوړه شي او دا به چې کوم د څه شي شي حرف به بالکل بدل شي وای ته ګورې نه دا تا چې کله واقع شي پس د حرف مطبق نه نو لم يكن بد من ابدالها خامخا به پاغي کې څه کتاب په طوا باندې بدله ګوره اصطفا فمن اضطر یصطرخون تصطلون په دې ټولو کې چې دا کومه طوا ده کنه دا تا ده څه شي دي تا دا او دا غینه طوا جوړه شوې ده نو کوشش کاوه دا خو ته جوړه شوی خو چې کم د جوړه نه ده چې تپه کې د ځان جوړه نه کې دارنګ تا متحرک دا غي خو ظهور کاوه چې د طوانه مخ کې راغلی لکه مثلا اختلط اختلط او کتا د مرققه ادا نه کنو دینه به طوا جوړ شي او لام به مفخم شي نو څنګه به شي اخ والا طوا داسې به شي دارنګ چې کله تا مخکې د دال نه راشي نو واجب د بیان د دې چې دال ته جوړ نشي ځکه مخرج یو دی او دال قوي دی دال قوي دی مجهور دی شدید دی لکه د طا په شان نو دام حرف ضعیف څه کوي ځان دراکاږي هر ځای کې قوي سره په ضعیف باندې څه کیږي ما غالب پر راضي اعتدنا په اصل کې اعددنا او اعتدت په اصل کې اعددتو دا خبره په الرعايه 114 صفحه کې ذکر کړي دا خبره وي صحیح نه ده او وګړه کیسه دا ذکر کړي ابو عمرو دانی فرمایي تا چې کله ساکن رااله مخکې د قاف نه اتقن كل شيء په التحديد 304 کې دا خبره ذکر کړي دارنګ ک متحرکي لک تقديرا تقولون خصوصا چې د قاف نبات تا یا دالوي تقتلوهم تقديرا نبي اي خیال خسا ته خلاصه دا ده چې د تا په طا او دال کې ادغام کیږي او د قاف نه مخ کې به تا چې تا ساکن راشي نو خامخا به سرګند وي تا حالت د سکون کې به تسین نه جوړه په دال به نه بدله طابت نه جوړه په دې ټول خبرو خیال به ساتي امام سخاوي وای وکذا اجيبت استطاعت مبين وکنحو اتقن فهبلا کتمانی نه یو مرګري چې مضبوطی بل هم ورسره بیا سي ډاډای جهر دې پکې شدت دې پکې بل خبره وای ک چرته په دې دال کې استفال نه وي معنا دال باریک نه ادا کېده او انفتاح پکې نه وي نو وای دا به طواوي دا به څه وي طا لکه څنګه چې استعلاء او اطباق په طوا کې نه وي نو دا به څه وي دال وای د دې وجه نه د دواړو فرق راغله په اوریدو کې په بعضی صفاتو سره نه پټول بیا شریح رحمه الله وای وای چې ادا کې نو خپل طریقې سره ادا کا وایي دا هم واجب دي چې د دال نه مخکې که مزا راشي دا څرګنده وه ولې چرته سین اواز پکې پیدا نه کی قاری سے یا پکې چرته سکته نه کی شیخ زین الدین سے هغه ذکر کړی والتشارک فی اکثر الصفات او په اکثر صفاتو کې یو بل سره شریک دي وجب ادغام الدال اذا سكنت قبل التاء نو واجب د چې دال کله ساکني مخکې د تانو نو ادغام بکې فی کلمه واحده مثال به څنګه حصدتم دال راغله ورپسې تا ده نو اوس بدل نه بس ختم ده دارنګ که په دوو کلمو کې داغي مثال هم ذکر کړي قد تبين لقد تاب الله ولقد تعلم وقد تعلمون ولقد تركناها دا وی ولا خلاف بین القراء فی وجوب الادغام په دې کې اختلاف نشته د قاریانو چې دلته ادغام واجب دی امام شاطبی وی ایثر البیان والا ذکر کړي وی لازم دی چې د دې دال خو ظهور شي څرګند طریقې سره ادا شي کله چې ور سره لام او را راشي چرته ادغام پکې ونکي لقد لقینا نو دا څنګه چې لقد لقینا لقد لقینا لقد لبثتم لقد راى ولقد راودته او بیا غ ذکر کړي هغه ذکر کړي بیا په صفحه 214 شمه او 237 او 238 پورې هغه بیا ذکر کړی د امام سخاوي خبره اول ذکر کړي امام سقاوی وی ودال ساکنتن کدال حصدتمو د دا ویلې دي وای کله چې دا دال د خ... د ح او د خاطر راشي نو کوشش وکړه چې پدې کې چرته ادغام دنو شي لکه يدخلون او بیا د امام شاطبی سے بغاشار ذکر کړي وی هغه له ضرورت نشته هغه د ادغام د قاریانو خبرې دي خدا ویلی دي د چې کمزه کې غلطي په دال کې کیږي نو یو د غلطۍ نه څه شی ده چې قلقله او نشوي دا لحن خفي ده چې په دال کې د قلقله او نکا ومن اللحن الخفي عدم بيان قلقلتها قلقله دي سرګند نه کو دي که خو بس داسې طریقې سره دی وکړي چې سرګند نه شو دریم نمبر دی ورپسې طا دا د حروف نطعیه ونه ده د مخرج د تانا مخرج تاسو وارد دي حروف مجهور حرف ده داخه وګوره دکتور انیس ذکر کړی په الاصوات اللغويه 61 صفحه کې وی وهو مهموس في النطق العربي اليوم نن خلق په عربو کې دا څه وایي قلقله به داسې کوي ماقو ماقو ماقو او ته زوی ماقو حتی ماقو لا الفجر دا د نن عربي دغه عرب اوس چې طاوي نو پکې همز کوي ځکه خو غویلی دکتور اني سید وهو محموس في النطق العربي اليوم خدا مجهور دی ها جهر دی پکې نو همز به پکې نه کې همز دی ته وي چې ساده پکې جاری کا ټول صفات قویه پکې راجمه دي ښا دیو جنا غنیت المرید والا ذکر کړي د ذکر کړي د دې حرف طا بارکه ان يرقق في هذا ومثله على الحركة وليتحفز من زيادة الألف أو ما يتقرب منه وإلا صارت إلى ما هو لحن وكذلك إذا كانت الطاء مشددة أولي لما كسب خبر ذكر كري مکی صاحب وای وای کله چې پس د دې طان الف راشي لکه طالوت ما طاب لكم نو په دې کې به دا تفخیم خزيات وي ځکه چې حرف کله غټ حرف باندې فتحه ده رستو تلت دا ټولو نه زیات غټه دا کیږي او کله چې طوا مکرر راشي نو بیا به د دې ډېر خیال ساتي لکه شا طوا طوا شا طوا طوا نو د بیا ذکر کړی چې د دې پوره خیال وساته وجه څه ده وجه هم دغه چې د دینه بل قوي حرف اډوشتنه مکی صاحب هم په الرعایه کې ذکر کړی چې قاری صاحب ته واجب دی په قاری صاحب چې خصوصا د حرف طا ډېر خیال وساتي ځکه تاسو اوریدل چې په ټولو حروفو کې دا څه شی دی په ټولو حروفو کې د دینه قوت او حرف نشته یو صفت هم پکې ضعیف نشته ټول صفات پکې قوي دي بیا وی ويجب ان يبين الطاء اذا وقعت بعد صاد او ضاد طا د صاد او د ضاد نه پس رااله نو واجب دي چې دا خ سرګند ادا کی لئلا تكون كذلك لانها لا تكون كذلك الا مبدله من تاء زائده ځکه وای په دغه ځای کې دا د تانه بدل راغلی کله چې د سواد او د دواد نه پس د تواو کته پوښه چې رسنه بدل راغلی د تانه اصلي نه ده نو خطر د دې د چرته اصل له واپس نه کې اے فمانیو طر دا طاوس د تانه بدل راغلی تا و مخ کې نو ست طا جوړ شو اصل کې څنګه او تر تو تو تا و تا نو کله هغه د اصل ته واپس کړو نقصان دی وکړو د دې وجه نه وي د دې خیال وساته او مخکې ته ضادم دی فمن يضطر نو دې خیال ساتل پکار دي دا رنګ اصطفا ځکه هغه په اصل کې تا ده بیا ګوره کله چې طا مدغم شي په حرف تا کې نو قاری ته واجب دي چې دا تشدید ظاهر کې تا بیا په اخر کې تا وي خو سکته باندې کې بساو تا تو دنه بیا زده کوي بساو تا تک کوي طا او اخر کې تا بساو تا تو او چې شونډه پکې نه ګول کیږي بسو تا تو وایا بسو تا دا په ممارست او په کثرت ویلو سره به ازده شي ښه او دا په تجوید کې تاسو ته په ادغام کې را روان هم دي نو چې تاسو یې څنګه ازده کوي هلته به درته اسانه وي با سو تا فرقت فرقت اول طا ده بیا تا فرقت د دې خیال ساتل پکار دي ها اي سر بیان ورم تفسیر کړي په دې کې نو دې توي حروف القطعيه تا دال او طا ورپسې د فا ذال او ظا مخرج د فا ذال ظا سره وخشو او بیا فاذل ضا پدې کې ګوره پدې فا ذال او ضا کې تاسو پدې کاپای کې سازال ضا د ورپسې دا موږ د قاعده په ترتیب وایو بل ترتیب مو پرې خو او سا زال ضاد مخرج د سا زال او ضا د جبي سوکا چې د مخامخ صنایع علیا او سوکي سره ولګي د دینه د درې حروف ادا کیږي الثاء والذال والضاء او د اطراف د ثنا علیا نه ادا کیږي معنا د ثنا علیا او د سکون ادا کیږي ای رؤوسها تفصیل هم کړي دا غیر سرونو نه او د دین درې حروف ادا کیږي ضا الضاء فالذال فالثاء ضا ذال او سا او دا ذکر کړي دا خبره زکه زده کوي چې ما یو ځل دا خبرو کې او قاعده به دا دې پکې وې د کم زینو کا بعض کاریان نو خپل کتاب ګوري نه بل پری دي دا دې په کوی کم ځنه دا خبره وکړه چې تا وې چې په دې کې بجبر او باسي ای واوره چې دا کم ځنه ما وکړه هدایت القاری الى تجوید کلام الباری شپکش په تمه صفحه ده اول جلد ده دې سوې مرعشی صاحب ذکر کړي اول نهایت القول المفید والا ذکر کړي وای دا حرف ادا کیږي ما بین ظهر اللسان دا درې واړه حروف په منځ د ظهر لسان مما یلی رأسه چې سر سره کم نږدې دی اے د جبې سر دا دی ما ته وګورئ او ظهر داده ها نو ما بین ظهر اللسان مما یلی رأسه و بین رأسی الثنیتین ظهر لسان چې کم څه ته نږدې دی ته جبې سوکې ته نږدې دی د دینه ادا کیږي او د دواړو سرونو د ثنای اولیاء نه ادا کیږي او وی وهذا المخرج اقرب الى خارج الفم من المخرج السابق مخکې د مخرج ذکر کړو د صاد ز او سین دی کتاب والا و اذا د هغه مخرج نه لکس شه د خلینا خلی د بار دی لګ په اعتبار د جبه د سوکې سره ځکه په دې کې د جبه سوکه سره ویل ان راس اللسان فيه اقرب الى خارج الفم ابو حیان په شرح د تسهیل کې ذکر کړي الضاء ممن طردت بها العرب دا ضاء حرف ته چې عرب په دې باندې څه شوی دي منفرد شوی دي عجمو کې دا ضاء نشته ها تا په پښتو کې ضاء نشته تا په عمر کې چې دا ضاء نه ویلي کچرته د عربی لفظ په استعمالې نو ظالم لته څه وي ای ظالما مونږ کله ضاد ضاد کې مونږ وایو چې دا به ضاد وي کنه ضاد به نه وي یو کس پکې ماره وي دا ډاکټر لچ مونږ لکه مریض بوزو کنه نو مونږ ډاکټر لچ وایو دا مریض دی کوی مونږ ورله وایو چې مریض دی مې ته چې مریض دی ځا سره دا ولې د دې ولرله چې ضوا وا ضاد به د ضوا په شان وي او دی ویزا نو مې کته ډاکټر له مریض نه وې نو دا مول نه وې چې مریض دا مریض تا پښتو کې لفظ دی دا د عربی لفظ نه دی که عربی کې دا لفظ نو تابه مریض نه وي دا تا د عربی لفظ په پښتو لواړول لکه یو سړی غلط قران وي تور دی پښتو کې مو وایا دا سره عربي ده نه نو دا د عجمو کار ده ها چې غلطیانې کوي او بیا د خپل غلطۍ لپاره دلیلونه هم ګوري نو ګوره وای په عربی کې داشته او په عجمو کې نشته وای والذال ليست في اللغه الفارسيه فارسی کې ذال نشته والثاء ليست في اللغه الروميه والفارسيه او ثاء په لغت د روميانو د اهل فارس کې نشته او د دریو حروف ته څه وای لثويه اولي حروف لثويه ورته وای دا اولي نو د دې ډېری وجه بعض قاریانو ذکر کړي خپل وجه دا ده لخروجها من قرب اللسا دا نږدې د څنا ادا کیږي د اورو سره نږدې اورو سره نږدې خدا نه ادا کیږي د داسې ویلي خپل وجه د دې دا ده وای کما هوا چې په دې دریو حروفو کې راوځي د هغه اوله ټکره ده اورو سره ولګي کنه لکه توسوي اس او او اف او کما واسي روزي نو ول ورو سره ټکر خوري او بیا بار روزي دا د دې لپاره څه شی شو مخرج ته تاسو اوریدل چې په دې کې بس کې په دې کې بجبه بهر تر او باسي عقد الفريد والا په شعر کې ذکر کړی هم دغه ده فقرج خبره ده وا او ذال او تا Mm-hmm. الملا القاهر رحمه الله په المنح الفکریه کې ذکر کړی او القول المفید کې محمد مکی رحمه الله ذکر کړی چې لسویه ورته ځکه وایي چې دا د اورو سره نږدې ادا کیږي او مرعشی صاحب په جود المقل کې وایي دې ته لسویه ځکه وایي چې د دې د ادا په وخت کې کوم هوا راوځي نو هغه اول اورو سره ټکر خوري او صاحب د الرعای ذکر کړی چې چا دا نه دی ویل چې دا حروف د اورونه ادا کیږي وګوره بعض علما ویلي د جبر استو بارکه وې د عیوب د دې حروف نه دادي چې په دې کې طالب جبرونه باسي حکم علما او چې د جبه درا بهر کول مبارک ویلي د طالب د تسهیل او د اسانتیا د پاره الله عمر عشی سے ذکر کړی او هغه تفاوت هم ذکر کړی چې جبه په کوم روزي د کتا سو واورېدل دا فا هم په دې دریو حروفو کې یو حرف د کتاب العين کې امام خلیل سے ویلي سویتن بعض سره نه دی کتاب نه نقل کوي چلم نه ورځي د شیخ د علاج کتاب دی نو یو کس چاپ کولو چاپ کونو دا غي شین رنگو نو رنگ یې شینو ښا رنگ کوله بدل کله چې خلکو رغبه ته نه لګیږي رنگ ما غشان شینو ښا په خپل نوم چاپ کو چې انا صاحب کتاب لیکلو نو دا بعضی خلک داسي بس د کتاب نه یو دا پانه ته وشلې دا کانټي یو دا بل بس ما خپل نو په لګي خواري وته کیږي نه کړه یعنی که خواري دې کړو د دینه د تلخیص کړو مختصر د قواعد را جمع کړو دا کتاب به خو خلکو له ته فائدہ رسیدلې و نو بعض خلک دا چې دا چانه خواري نه کی نو درم خواري نه کیدا الجامع المفید ولا سوی وفيه بعض الشده خو احمد ابن محمد صاحب د غنیت المرید مصنف دا دا کتاب چې کوم دی د چا خبره نه پریدي ها د چې څو غلطه خبره کوي دی وای دا غلط را اگر چې د مکی څخه بقوال ذکر کوي خو چې غلطه یې پاغې ردم کوي او جامع المفید والا خو څه شه دی او خو بس او بیا وای ولا يصح دا نه د سیدا د چې کوم خبره کړي نو شدت پکې نشته ها شورع رحم الله وای کله چې تا په دې باندې ادایګي کولا نو او یریګا چرته جهر پکې ونه کی ځکه که جهر دې پکې پیدا کو یعنی ساده پکې بند کا بیا بد دینه مشابهت به د ذال سره راشي ها داسې بنه وای چې اے اذ اذ فانا دې څه جوړ کو زال دې ته جوړ کو اث به اث بیا قواعد په دې کې دادي دا به غټه بنا ادا کې کله چې ور سره الف راشي مکه ته ذکر کړی چې کله الف راشي نو باریکه وایا داسې باریک وه لکه تی چې څنګه الف باتا هغه مفرداتو کې څنګه وي الثاقب هل ته څنګه وي تا نو دلته مو وایا الثاقب ثامنهم دویم کله چې مکرر راشي نو بیا یې خو ظهور وکا حيث ثقفتموهم ثالث ثلاثه چرته ادغام پکې ونکي دریم دا چې ساکنه نو ظهور واجب دی چې کله دا ساکنه ده نو خو ظهور وکا په ار آیه کې د دې تفصیل مکی سیب کړ دارنګ کله چې سا ساکنه او رستو تنه برستو د دینه خاراله نو چون کې سا خو ضعیف حرف دی او خا قوی ده نو چرته د هغې د قوت د وجې په دې کې سره نه شي قوت پیدا نه کې اس خنتموهم اس خنتموهم يثخنا ځکه چې بیا د زال او د سا پته نه لګي بل خبره دا ده چې سا کله ساکنه مخکې د خا را نون قاف نه نو خې ظاهر کا لکه اکثر لا تثريب لبثنا الثقلان تثقفن بل دا د باریک به وي خو مال به پکې نه کې چرته مال درنه پکې ونشي دویم د ذال امام خلیل ته وی هي لثویه دام داغي صاف شان د حروف لثویه نه ده او د مخرج د ثانه ادا کیږي مجهور ده رخوت ده پکې انفتاح ده پکې امام سیبوی ذکر کړی دغه خبره د هغه نه منقوله ده په خپل کتاب کې او محمد ابن احمد سے په غنیت المرید کې ذکر کړي وهي حرف متوسط بین الجهر والقوه دا یو حرف دی ثم انزل الله سکینته عليك يا شيخ ما شاء الله كذلك يحيي الله الموتى ها پوښوي د یو یزم نوټ شته زه چې کله طالب لو ګورم چې نوټ له متوجي شي نو زه بیا کتاب راخلم ما له پته کوم سره استاد ټول سره نوټونه نشته او باز سره پکې شته چې پوښتنه جو طالب کې سستی راځي چې کتاب راخلم دا زه نوټ نه چې سبق کوم کله مقصد دا زوم چې سبق لږ زرو شي یعنی زما کتابونو کې د نوټ نه زیاتې خبرې تاسو څه کوم دي په دې فا کې چې کوم دی قوت د سوجې نه پیدا دی د شدت نه دا او د شدت د وجې او په ځال کې ضعف پیدا دی د رخاوت د وجې امام مکی سے اکسو وی په سا کې شدت ته په سا کې څه دي دا شدت ته دا خبره غونیت المرید نقل کړي او مخکې تیر شو چې سی ویلې دي چې مکی ته بو وشته وشته ده ها خبره کړې بس سره الله دې پر رحمتونه وروړي نو خپل خواري کړې همون څوک چې د مکی ته غلطي معلومه خدا خو مون بل کتاب کې وکتل یعنی مون به موږ په کې شدت ته ښا مون کو لکیر کې فقیر یو کنه زموږ علم خو د پاړو علم دی کنه وای من کان شیخه کتابه فخطئه اکثر من صوابه د چا استاد چې کتاب نه دغه غلطیاں نه بډېری د سنه د صحیح خبرو نه ځکه کتاب کې چې لیکلی نو هغه بیا څه شي ته خو مخکې پوېږې نه نو کتاب نه لګیای تش کتاب نه ده ښا ورسره استاد هم ده کنه اکبر مرحوم صاحب څه وای وای کورس تو لفظ هی سکاتا ہے آدمی آدمی بناتا ہے کورس خو به څه نه زده کې د الفاظو نه سړی به د نسب کې جوړیږي د سړو په مجلس کې به جوړیږي دا ګوره دا زال سا جاری کیږي اس پوهه کنه پوهه نو د دې خبرو خیال ساتل پدې کې لازمی دي زمونږ یو استاد او تجوید ټول په جامعه کې دان تر به په بیک کې خلا را راغه هغه بغاونه لوی کتاب دا د طالبان لمخې لکې خو هغه باندې به طالب خپویدو او ډېر سخت استاد وو جامعه کې په نورو کلاسونو کې د تجوید پیریډ باندې اوسې پکې راوسته هغه وخت کې نو تجوید به بچا کول نو حرم کې به کولو یا به د کلیه القرآن طلباو مجودینو نو بس اډر سخت استادو اټو طالبان به مان راتاو ځکه چې هلته خو تجوید ایله نه ورتلو او هلته تجوید لازمي ونه او هغه لازمي کړی و چې تجوید چا نه کړی نو بس ورو پې ګډ وډو هغه به نه پاس کېږي دوه ورځو کې بیا چېرته زده کېږي غالبا چې یو زه پاس شوم یو بل کس نو ټول پیلو زه خو خوشاله وم طالبان له به مې یاره ډېر در باندې خفه ځان به مې خفه کړی و که نه ړکه خو خوشاله مې امداد کار د در په کار دی د افغانستان او د هندستان طالبان نه دي پنځه او شپږ کاله په جامع کې تیر کې سورته فاتحه باندې ورځي یعنی ته باغ علم کې چې کم درته جامع لازم کړي او هغه باندې کې چې کم جامع درته اصل خبره خدا ده چې وسړی د دومره لوی ادارې نه فارغ شي د قران الله دی مدینه ته شرافت د قران د وجه ورکړ چې پیغمبر پکې موجود دی او په هغه دا کتاب نازل شوی باقی نو علوم هو هغه بیا د دې تابع دي نو ډېر داسې طلبه دي ته جامع اسلامي چې غیب ارمان به کول خو وخت به تیر ها په اخیری ورځو کې به بعد مرګرو ماته وي یره کې استاد سره خبره وکړه زما یو مې اشپات ده کپدې کې زو کړم ته مې اشته راو چرته کې اوس تا ټول وخت ضایع کړی دی نو خبره مې دا استاد کوله مې هغه په بالکل طالبانو ته یو یو غاخ او پوره ترتیب خو لغه سره آسان شي مکی صاحب ذکر کړی کزال نه پس الف راشنو باریک ادا کا لکه څنګه چې په مفرداتو کې باریک ادا کې ذا قط ذالک او کدا چې دې ونکو نو ضوابط جوړ شي او کله چې تیرستو قاف راشي نو خې ظاهر کا ذاقو الى الاذقان او بعض حروف داسې دي کنه چې هغه په ذال سره مراغلي دي او په ضا سره مراغلي دي نو دا غي خو ډېر زیات خیال ساتي بعضی حروف داسې دي لکه اوس مثلا مح غورا په څه سره راغله په غوا سره او بل ذکر راغله مح ذورا نو ګوره د یو معنا څه ده بند او د بل معنا ده یرا نو څومره فرق شو کچرته یو طالب د دې خیال نه ساتي نو په معنا کې لحن جلی جوړیږي معنا بالکل بدلیږي ها دا خبره ابو عمر سے بم ذکر کړي شریح رحم الله هم ذکر کړي ابو عمر سے په تحدید کې شریح رحم الله په نهایت الاتقان کې او غنیت المرید داغي هغه اقوال را نقل کړي بیا ابو عمر ته بغزونه ذکر کړی چې باغی کې یو شانته الفاظ راغلي نو یو په بل باندې بدليږي اے قران کریم کې راځي عاقبت المنذرین او بل ذکر راځي من المنظرین ولته ضاد او دلته ذال د چرته یو په بل بدل نه کی بل ذکر راضی وذللنا لهم او بل ذکر راضی وظللنا عليهم ولته ذال سره دی دلته ضاد سره دی ونذر ما كان ذال سره دی او بل ذکر راضی ثم نظر یو په بل بدل نه کی معنی بدلیږي بل مثال بسنګي اختلاف د دواب سره په مخرج کې نه وي نو د دینه بس جوړ شوی وي د دینه به جوړ شوی وي د ځوانه به دواد جوړ وي او پر رخاوت کې موږ کې اختلاف نه وي رخاوت خو په دواد کې مشته او په وا کې مشته خو یو د بل نه څه شي دی یو د بل نه لګو زیات ته پر خاوت کې څه شی په هغه کې تفاوت ته ها تاسو لږ دی وا قواعد ته متوجه شي بیا چې ټیکو دا ځکه وایو چې بیا ورپسې ضاد د نو ضاد د ضاد خونن ډېر لانجې دي موږ ورپسې نه کیږي یو کس ما تا ته راو تجوید شروع کولو کو ما له جویبت ولګې ته زواد وینو بس دواد وینو زه لکه نه راځم مبارک شه دې برام یو پکې رنګو کو بس هغه مکی صاحب ذکر کړي هغه ذکر کړي وی ولفظ واللفظ بالضاء اذا تبعد الف رستت الف رالو نو کلفظ بها في تقطيع الحروف دا سه به ویل ک عام حروف کې چې عام حروف کې ته څه وا نو په قران کې بم دا سه بیا من الظالمین او دا وای دا حرف چې کوم دی دا وا والضاء حرف يشبه لفظه في السمع لفظ الضاد د دې وضاحت وکاو بیا په ضاد کې وای د دې دا تلفظ چې کوم دی په اوریدو کې مشابهت لري د ضاد سره هي که سو کوی چې کتابونو کې لیکلي چې د دې مشابهت د سره د دواد مشابهت د دواد د زوا سره د ځکه مونږ د زوا په شان ادا کو نو راشه ويجب ان تعلم ان الضاء تشبه في لفظ ايضا الذا وا د ذال سره مشابهت ساتي نو ته وا ذال وي وا د ذال په شان ادا کول جایز شو مشابهت اوس به تعالی سو کوی چې انت کل اسد کله چی را یو ځای شی دواړه دوا د ضا نو یو د بل نه جدا کا البیان لازمو سرګندواله لازم دی او او قض ظهرک دا څه طریقې سره او غنا کیسه پته نه لګي امام سخاوی په بار ده او د ضا عربي والضائف او عض للاعيان بهرحال ضا دا جدا شه ده او ضاد جدا شه ده یو بل نه جدا کې باقی دا غي پورا تفصیل د ضاد هغه په مخرج د ضاد کې به ان شاء الله ذکر شي